بسم الله الرحمن الرحيم باب التجارة في البز وغيره دا کتاب البيوع شروع دی او پای کې دا تم باب دی حدیث نمبر 2060 بوایو ان شاء الله خپدی ابوابو کې امام بخاری د تجارت جواز ذکر کوي چې تجارت جایز دی په وچه کې هم تجارت جایز دی په لونده کې په سمندر کې هم تجارت جایز دی د تجارت د پاره وتل دام جایز دی څنګ چه اردو کی وی وی په حرکت کی برکت دی حرکت می برکت هی ددی دپاره وتل هم جایز دی ښه او ورپسی بیا لکه داغه عمومی ابواب هغه راوړی. باب التجارت فی البز خد دین مخکی امام بخاری تر دې ځای پوری په دی او ابوابو کې پړمبني باب کې دا ویلي د قران آیت ذکر ک چې غستل خرڅول جایز دي د صحابه وو عمل یې ذکر کړ چي انصار هغوی به په پټو او په باغونو کي کارونه کول مهاجرینو به په بازار کي تجارت کو د عبدالرحمن ابن عوف دغه واقعې ذکر کړه تر دې پوري چې د حج په موسم کې او د حج په دوران کې هم تجارت کول هغه جایز دي بیا ورپسې د حلال او د حرامو او د مشتبهاتو دغه ذکر کړل خو پای کې د حلال او حرامو نه او د مشتبهاتو نه د بچ کېدو د حرامو او د مشتبهاتو نه د بچاو دا مطلب نه دی چې ته وهم له وسوسو له ماغه درجه ورکی چیرې کې دې شي دام ناروای نه نه په پکې دې شي باندې مچلېګا او دای د قرب قیامت نخه ذکر کړه چې په آخري زمانه کې به دا حال شي چې یو سړی به د مال په ګټه کې باک نه کوي چې حلال او غټل او که حرام او غټل باب التجارت فی البز و غیره په دې باب کې دا په مختلفو نسخو کې دا دو په دوه رنګ راځي یو دا چې مراد د دین بز دی بز اصل کې کپڑے ته وي بزاز د کپڑے تاجر ته وي نو بز تجارت په کپړو کې کول وغیره او د کپړو نه علاوه نور چې کوم سامان دی نور چې کوم اشیا دي پای کې هم تجارت کول هغه جایز دي نو یو خدا چې د کپړې تجارت او عام طور باندې په هغه دور کې په هغه زمانه کې خلکو به د کپړو تجارتونه کول نو امام بخاری دلته اگر چې په باب کې صد کپړې ذکر نه دی کړي خو د قران آیت ذکر کړي دی دا غینا استدلال کوي او بل دا چې عام چې نور کم کاروبار دی هغه ذکر کړی دی خو دا غینه دا ثابت کړی دا چې د کپړې تجارت هم جایز دی وغیره او د کپړې نه علاوه نورم نو به په وغیره کې کوم چی د د صرافی ذکر دی کوم ته چی نن منی ایکسچینج وی نو د صرافی د جواز هغه ذکر کړی دی چی صرافی دا جایز ده صرافی کول هغه جایز ده او پای کی چې کم کمې بشه دی نو هغه جایز دی چې لاس په لاس باندې وي خپبل نسخه کې دا د بس په زیبانی بر راځي چې تجارت په وچه کې کول په ځمکه باندې وغی نو به دې سره دا وغیره دان لګیږي نو د وغیره نه مراد با بیا دای چې په وچه کې مخکار جایز دی او د وچه نه علاوه په لوند کې هم کار جایز دی خو لیکن په لونده کې د تجارت د پاره لسم باب را روان دی باب التجارت فی البحر نو بیا دغه یو خبرم ده نو د دین مراد بر هم دی او بز هم دی خدایت ذکر کړی دی وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله چې په دې کورونو کې په دې جمعاتونو کې سوره نور کې دا کورونو ذکر کړي چې په دې کورونو کې په دې جمعاتونو کې داسې خلک دي چې نه غافل کوي دی لره تجارت ولا بيع او نه اخستل خرڅول تجارت اصل کې دام اخستل خرڅول وي خو تجارت هغه غستلو خرڅولو ته وي چې پای کې یو سړی منافع کوي او پای کې یو سړی اخستل خرڅول کوي د ګټې په نیت باندې مثلا ته چې دکان د پاره کم سامان راوړي اوس دام اخستل خرڅول دي لیکن دا ته د منافع د پاره کې خو اوس ستاسو په بازار کې چې کم د غلی دکانونه دي نو ته دا غینا چې اخلي چینی اخلي دالونه اخلي دام اخستل خرڅول دي نو هغه چې کوي هغه راوړي دي د د منافع د پاره او ته چې کم خرڅول غستل کې نو دا اوست د کور د پاره کې نو کور لچ یو سړی وړي هغه ځان د خوراک د پاره نو په دی باندې د عام بیع اطلاق کیږي اغستل خرڅول خو تجارت په دې سره ربح، منافع، هغه شاملي. د دې وجې نه قرآن چې کله سوره بقره کې وي فما ربحت تجارتهم پس فائده اونه کړه د دې دی تجارت نو د تجارت سره د فائدې خبره کوي نو فرق دا دی د بیع او د تجارت ترمنځ نو په دې کورونو کې داسې سړی دی چې نه غافل کوي دی لره تجارت اغستل خرڅول ولا بيع او نه بيع خستل خرڅول عن ذکر الله د الله د کتاب نه د الله د توحید نه د الله د یادولو نه او نه د منځ نه او نه د زکات نه وقال قتاده قتاده تابعی وی کان القوم اوو صحابه کرام قوم نه مراد صحابه کرام دي ځکه قتاده تابعی دی وو صحابه کرام یتبایعون چې غیب غستل خرڅول کول و یتجرون او تجارت په کو ولکنهم اذا نابهم حق من حقوق الله لیکن وو دا صحابه کرام کله چې برامخامخ شدیتا یو حق د الله د حقونو نه مونځ ټیم به راغی دارنګه د الله یو بل حکم به متوجه شه نو کله چې به را مخامخ شه دی تا یو حق د الله د حقونو نه نو لم تلههم تجارت ولا بيع نو نه به غافل کول دی لرا تجارت او نه غستلو خرڅولو عن ذکر الله د الله د کتاب نه د الله د یادولو نه حتا یؤدوه الی الله تر دې چې ادی بادا کو د الله حق الله تا یعنی اول منځ اول او دس اول دین دا غینه بعد بیا کاروبار او تجارت اول درس بیا دا غینه بعد کاروبار او تجارت حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابي المنهال قال كنت اتجر في الصرف خا ابو المنحال وی چې زه اومزه چې ما به تجارت کو فی صرف په صرافی کې صرافی په خوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې کرنسی چې وا نو هغه یا سرو او یا سپینو سره چې نو داغي دینارونه ایت به دینار ویلې هغه د سرو نه جوړو او چې کوم دراهم هغه د چاندۍ نه جوړو نو پدې کې بیع صرف هغه وخت کې چونکه کرنسی د غوا نو ما به تجارت کو په صرف او په کرنسی په غا قیمت کې فرق مثلا یو دینار چې ونو دا د لسو دراهمو برابرو یو دینار دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د لسو دراهمو برابرو نو اوس په ظاهر باندې کګوري نو د کرنسی یو دینار یو طرف ته یو دی بل طرف ته لستی نو د دې په خپل منځ کې دا تبادله دا جائز ده لکه نن په کرنسي کې څه شي دي ته مثلا یو ډالر ورکی پیسې ورکی 300 روپۍ یا 280 روپۍ نن سبا ډالر ریټ دی او دکاندار تاله یو ډالر درکې تاول 280 ورکړي نو یو طرف ته 280 دی پیسې بل طرف ته په پیسو کې یو یو روپۍ ده لیکن دا جایز ده خو لیکن په دې کې خ امکان یدن به یدن دا لاس په لاس په کار ده په دې کې خو هیڅ اختلاف نشته چې په بیع صرف کې کم چې سره او سپین دي نو په دې کې به لاس په لاس پانی یعنی په دې کې نقد سودا جایز ده د سرو او د سپینو په تبادله کې په بیع صرف کې په دې کې لاس په لاس باندې خو چونکې اوس خو خیر نن نن خو هغه اشرفۍ او دینارونه هغه شته دی نه د هغې هغه ځای هغه د نورو کاغذي کرنسو واغسته خو پخوا چې د سرو او د سپینو کم چې هغه اصل لکه هغه تجارت هغه جایزو نو هغه لاس په لاس باندې نقد سودا وه چې په هغه وخت کې داغي دغه د پیسو حیثیت هغه حاصلو اوس خو اګر چې اوس هم په هغې باندې هغه احکام راځي خو لکه اوس عام طور باندې لکه د سرو او د سپینو د دې هغه حیثیت چې دی نو هغه لکه اوس هغه د کرنسي په تور باندې نه دی البته احکامات په اوسم هغه لاګو کیږي كنت اتجر في الصرف او مزه چې ما به تجارت کو په صرافي کې نو فسالت زید ابن ارقم رضی الله عنه فقال نو ما د زید ابن ارقم نه ته پوسو ک هغه ماته د الله د پیغمبر روایت ویلی او په دې بل کې دا راځي وحدثني الفضل ابن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب انهما سمعا ابو المنهال يقول ابو المنهال وی چې ما ته پوسو کو د برا ابن عازب نه و زید ابن ارقم نه عن الصرف د صرافۍ باره کې چې آیا د سرو او د سپینو د دې پیسو په خپل منځ کې تبادله دا جایز ده چې یو طرف ته د سرو نه یو روپۍ وي بل طرف ته د چاندۍ نه لس روپۍ وي نو آیا دا جایز ده نو فقال د دوانو صحابه کرام ویلي كنا تاجرين على عهد رسول الله نو ګوره صحابه کرام تاجران دي ومنګه تجارت کوونکې په زمانه د الله د پیغمبر کې فسالنا رسول الله نو موږ د الله د رسول نه تاسو کو عن صرف د د بيع صرف متعلق بيع صرف په دې کې اصل کې دا بيع الثمن بالثمن دی مبادله الثمن بالثمن دی په دې کې پیسې د د بلې پیسې لکه د هغې سره د هغې تبادله کیږي دیتا صرف وایي نو موږ د الله د پیغمبر نه تاسو کده د د بیع صرف متعلق چې آیا د کرنسي د کرنسي سره تبادله دا جایز ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان کان یدن بیدن که دا نغده معامله وي که چرته دا لاس په لاس وي یعنی نغده معامله وي نو فلا باس په دې کې هیڅ باک نشتا که یو طرف ته مثلا کویتی دینار چې دی نو هغه یو دی لیکن بل طرف ته پاکستانی روپی د هغې مقابله کې هغه په پزر باندې زر زر روپی نن سبا هغه یو کویتی دینار د هغې برابر دی نو حالانکه یو طرف ته یو روپۍ ده او بل طرف ته زر دي نو کافی فرق دی خو لیکن لاس په لاس کیږي په نقد باندې کیږي دا جایز ده وان کان نسیئا او کپدی کې د قرض معاملې وي چیرې ا دا نقد اوس والا او کویتی دینار به به سبا را کی اگر چې په دې کې عام طور باندې لکه علما او مفتیان هم دغه سي جواب ورکي خو ای دا فرق کوي په دې باندې د سرخسي قول مشته دی چې دا قول دا روایت او دا د الله د پیغمبر دا فرمان دا اوسم د سرو د سپینو متعلق چې دی دا خو باغ سي د دې اطلاق کیږي خو هر چی دا اوس شکم کاغذی کرنسی دا نو د کاغذی کرنسی چونکه دا سمن عرفی دی دې ته د خلکو د عرف د وجې نه د پيسې حيثيت حاصل دی، حکومتونو دې ته پيسه ويلې ده، دې کاغذ ته. نو د دې وجې نه د دې حکم هغه د سرو او د سپينو نه دی او چې کوم علماء وي چې نه د دې حکم هم د سرو او د سپينو دی نو په دې کې نغده معامله دا جائز ده او په دې کې قرض هغه جائز نه داغه حلال نه دا وان کان نسیئا او کدا د قرض په شکل کې وی چې یو طرف ته یو شی سره دا د یو سیډ نه دا ورکړی شي او بل طرف نه چې کومه غدراهیم دی نو هغه کې قرض نه دی کې قرض جایز نه دی وان کان نسی ان فلا یصلح او که چرته دا په قرض باندې وي نو فلا یصلح نو به جایز نه ده او څنګه چې ما ویلي چې په دې کې د بعضې فقها او اقوال ملاویږي چې اصل کې سره او سپین دا سمن خلقی دي یعنی دا پیدایشي تور باندې الله به تور پیسا دا پیدا کړي دا د پیسې حیثیت دی یعنی د پیسو او هر چې دا اوسنې چې کم کاغذ دی نو دا ثمن عرفي دی نو دی وجنه کوم علما چې وی چې دا ثمن عرفي د دې حکم هغه د ثمن خلقي د پیدایشي پیسو والا هغه حکم د دې نه دی نو د دې وجنه دی دا وی چې په دې کې قرض هم جایز دی او په دې زمانه کې ضرورت هم دی د دې وجنه مخکې منګ بم چې دغه کو چا به رانه تپوس وکړ، نو موږ به دې له همغه د سرو او د سپینو څنګه چې په دې حدیث کې راځي موږ به دې له همغه حکم ورکاو خو لیکن بیا د بعضې علماو د هغې اقوال هم وکتل د دې وخت هغه ضرورت هم وکته نو په دې کې قرض هغه هم جایز دی خو لیکن په څو شرایطو باندې یو دا چی د یو جانب نه به قبضه خامخا یی په دی کی دا به نه چی د یو جانب نه هم قبضه نه د یو جانب نه به قبضه هغه خامخا وی ځکه اوس کته دا وګورینو په دی کی عام طور باندې دا انلاین کاروبار او بزنس هم دغه سه دی نو یو سړی یو طرف نه هغه پیسې ولیږي نو بل طرف ته خامخا څه نه څه نسیه هغه پکې راځي نو په دې کې دا چې د یو جانب نه قبضه هغه خامخا وي بل دا چې د ریټ هغه تعین هغه وکړي شي او چې پای کې لکه بیا مزید سو اتار چړاو لکه هغه پکې ناراضي نو د دې وجنه د دې اوسنی وخت ضرورت مطابق او د خلکو لکه روزګارم د دې سره وابسته دی نو په دې کرنسي کې د دې د نسیي جواز به او نور چې هر چې سره او سپین دي نو داغه هغه حکم هغه په خپل ځای برقرار دی څنګه چې په دې حدیث کې دي فقال ان کان یدم بیدن ک چرته دا لاس په لاس باندې وینو فلا باسا نو باک پکې نشتا و ان کان نسیئا او ک چرته دا په قرض باندې وینو فلا یصلح نبی ادا جایز نه ده دا لاندې په دې فائدہ کې هم دالی کلی دي چې د سرو او د سپینو د دې د سکو چې کومه باهمي تبادله دي تصرف وي او د دې دوه صورت دي یو دا چې د چاندې په بدله کې چاندي او د سرو په بدله کې سره لکه جنس چې کله یو شي نو داغه د پاره به دوه دی یو دا چې وزن برابرۍ مطلب چې زه تعالی یو توله سره در کوم نو بل طرف ته به تم مال یو توله سره راکې وزن برابر وي او دویم دا چې لاس په لاس وي چې جنس یو وي خو لیکن که خا که یو طرف نه نقد وي او بل طرف نه ادهار وي نو نو به دغه خا دویم صورت دا دی چې د سرو د سپینو سره او د سپینو د سرو سره د دې تبادله کول نو په دې کې د وزن برابرواله خو ضروری نه ځکه سر ګران دی او چاندی همیشه د پار ارزان نه خو لیکن به په دې کې دا یو شرط کوم چې په دې حدیث کې دی چې هغه به نقد سودا وي نقد سودا به او کنا نغدنی قرض وي نو به بدا جایز نه څنګه چې په دې حدیث کې دي نو پام بیع کې یعنی پام او غستلو خرڅولو کې د سرو او د سپینو نه علاوه په دې کې لکه د نقد هم سودا جایز ده او په قرض هم جایز ده خو په بیع صرف کې د سرو او د سپینو په تبادله کې صرف د نقد سودا جایز ده او د قرضو هغه جایز نه ده تجارت د پاره وتلم دي د لری سفرم پکې راغې او اولټوي د فضل د الله نه حدثني محمد د روایت مخکم تیر شوی وو دا مخکم دا روایت دا تیر شوی دی حدثني محمد اخبرنا مخلد بن يزيد اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير ان ابا موسى الاشعري رضی الله عنه استأذن على عمر رضی الله عنه فلم يؤذن له خ ابو موسی اشعری کم چی په دې حدیث کې عبد الله ابن قیس دا غنوم راغله دی ابو موسی شعری عبد الله ابن قیس اجازه تی وغوښته د عمر رضی الله تعالی عنہ نه د عمر رضی الله تعالی عنہ کور تراغه اجازه تی طلب ک وریوټه کو فلم یؤذل له نو غل اجازه ورنکړې شو دندنه ساواز رانغه وکانه کان مشغولا حضرت عمر هغه سپکار کې مصروف وو نو د دې وجه نه اجازه تغله ور نکړې شو خو بهر حال درې ځله چې یو سړی اجازه تو غواړي او جواب ملاو نشي نو بس بیا ځا او په دې اوسنی دور کې د دې مثال لکه دغه احکام دا په دې موبایل باندې او په کور ته په ټلې والو باندې په دې ټولو باندې به د دې اطلاق کیږي مثلا یو سړی دی هغه ته صرف زد درې ځله ته کال وکا او یا درې مثلا یو ځل دی ته میسج وکړو یو ځل دی ته کال وکړو او په دې طریقه باندې نو درې ځله هغه شو چې جواب یې در نه کنو بیا لکه بار بار کالونه کول دا به بیا خلاف شریعت وي فرجع ابو موسی نو ابو موسی شاری هغه را واپس شو نو ففرغ عمر حضرت عمر د کار نوزګار شو فقال وی ویلی الم اسمع صوت عبد الله ابن قیس ایما د عبد الله ابن قیس د ابو موسی شری आवाज نو اوریدلې اغه نو نو هغوی ویل چې او هغه وو کنه اذنو له هغه ته وای چې راشي اذنو له اجازه ورکړي هغه له چې راشي قیل حضرت عمر ته ویل چې قد رجع خو واپس شوه دی فدعاه نو روي غوښته فقال نو ابو موسی نو هغه نه ته پوسو چې ته ولی واپس لاړې نو فقال ابو موسی شریو ته ویلی چې كنا نؤمر بذلك مونږ ته هم د دې خبرې حکم کېده چې درې ځله اجازه تو غواړه او اوس په قران کې خدا د چې فین قیل لکم فرجعوا سوره نور کې پس کچره تاسو ته ویل شي چې واپس شي نو به واپس شي اوس په قران کې د دریو ځلو ذکر نه دی راغلی په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې ثلاثه مرات به درې ځله اجازه تو غواړي چې ملاو نشه به واپس ځه نو کنا نؤمر بذلک موږ ته هم د دې خبرې حکم کیدو چې درې ځله اجازه تو غواړه که ملاو شو نو خاو که ملاو نشه نو واپس شه حضرت عمر ویل ښا دا ته د الله د پیغمبر نه ته د درې ځلو دا خبره اوریدلې ده فقال تاتيني على ذلك بالبينه اوس راوړه ماته په دې خبره باندې دلیل دلیل راوړه په دې کې د صحابه کرامو لکه د بعد د محدثینو د پاره اغه داسې اصول اغه وضع کړی دي چې محدثینو لکه د دینم اخس کړي دي د دې وجنه امام زهبي هغه په تذکرة الحفاظ کې عمدہ روایت د ابو موسی او د حضرت عمر د په دلیل کې پیش کړي دي او دا وی چې لکه بعد کې محدثینو اغي چې هغه د خبره واحده چې خبر واحد ټیک تا چې کله هی کې مغه خپل شرایط موجود وي خو که یو روایت د خبر واحد نه غي سره لکه نور سندونه غ ملاو شي نو پای کې تقویت راځي لکه یو په کې دا دلیل پیش کړی دی تاتینی علی ذلک بالبینه اسرا ول ما ته په دې خبره باندې دلیل پیش کا گوارا ولا نو فن طلق الی مجالس الانصار د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق راته د هغه متعلق راځي چې او دا اصل کې پیغمبر ته په نسبت کولو کې هغه احتیاط دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې هغه با یو سړی به ویل د الله پیغمبر فرمایلی دی وې ته قسم وخوره نو چې هغه به قسم وخور حضرت علی به به بعد دا غینه خبره منله یعنی دور احتیاط پکاو او د مسند احمد ړومبنی روایت کې راځي بالکل چې دا غینا د مسند احمد آغاز شوه دی نو حضرت ابوبکر صدیق او دغه روایت د عدی رضی الله تعالی عنہ د د ابوبکر صدیق نه دی ځکه چې د ړومبنه د مسند د ابوبکر صدیق نه امام احمد ابن حنبل د دې خپل کتاب آغاز کړي دي نو پای کې حضرت علی هغه وی وې دا روایت ما د ابوبکر نه اوریدلې دي او خو ابوبکر هغه لزه قسم نه ورکوم ځکه چې هغه رښتینی دی هغه لزه قسم نه ورکوم چې آیتا د الله د پیغمبر نه د خبره اوریدلې ده ځکه چې ابوبکر خو صدیق دی نو علی به داسې کار کاوه، حضرت عمر به ویل، ګواه پېش کا. فانطلق الی مجالس الانصار، نو ابو موسی اشعري اوس ګبرا او لاړ الی مجالس الانصار د انصارو مجلسونو ته او ځان له ګواه ګوري. فسألهم نو هغوی نه تپوس وکړو نو فقالو هغوی ورته وویلي لا یشهد لک علی هذا الا اصغرنا چي ګواهي به نه کوي ستا د پاره علی هذا په دې خبره باندي الا اصغرنا مګر زمنګ په دې مجلس کې چې کوم هغه کشر زمنګ دی ابو سعید الخدری هغه به تعالی گواہی درکې یعنی ټولو کې زمنګ کې کشر دا دی دی بلال شي او دی وستا د پاره گواہیو کی فذهب بابي سعید الخدری نو ابو سعید الخدری هغه د ځان سره راوست فقال عمر حضرت عمر به خپل اقرار هم کوي د صحابه کرامو داغي حال داو داغي حال داو چې یو کار ای کې به نو داغي اعتراف پې کو حضرت عمر ویلي چې اصل کې دا بازي خبرې په ما باندې د دیو جن دا پټې پاتې شوې دي چې زه باز اوقات په تجارت کې د مشغولا د وجنا د د دین بازي خبرې دا په ما باندې پټې پاتې شوې دي اخفي علی هذا من امر رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا اوس هم اکثره داسې کیږي بنده بټول عمر قران وی وی خو لیکن یو زه ته به خیال نه اچانک به غي ته خیال شي او به انسان د ځان سره غ سوچ بچار کوي چې دا وګوره دا څومره غټه پټه خبره و لیکن په ما باندې پټه پاتې شوی و دارنګ په حدیث کې ډېری خبرې داسي فقال عمر عمر رضی الله تعالی عنہ ویلي اخفي علی هذا من امر رسول الله چې آیا پټه پاتې شوی و په ما باندې دا دومره غټه خبره د الله د پیغمبر د د حکم نه ځکه قران خو د دریو زلو قید نه دی ذکر کړي لیکن د الله د پیغمبر نه د دریو زلو دا دومره غټه خبره به ما پټه پاتې شوی و نو به وی اصل کې داغي وجه دا و چې الهانی السفق بالاسواق او مخکې دغه ویلی ابو سعید د ابو هريره دا ویلی چې چونکه مهاجرین هغوی په په بازار کې به مصروف وو او انصار چې وي په خپلو باغونو په تجارتونو کې او چې کم زما غونته ملنګان صحابه نو بس هغوی خو بار وخت د الله د پیغمبر سره پیوستو نو الهانی الصفق بالاسواق زه مشغوله کړی ما الصفق بالاسواق په بازار کې تجارت څه مراد دی د السفق بالاسواق نه؟ یعنې الخروج الی التجاره د تجارت د پاره وتل او زه به کله یو ځای ته سفر کله بل ځای ته سفر زه پای کې مشغوله وم نو دی وجنه د الله د پیغمبر نه ډېری خبرې اگر چې د الله د پیغمبر صحابه کرامو کې یعنی د ابوبکر صدیق نه بعد دویم نمبر دی خو لیکن بعضی خبری انسان باندې پټه پاتې شي باب التجارت فی البحر نن خو مثلا زمنګ مشرانو زمنګ خوش قسمتی دادا زمنګ مشرانو خبرې کړي ليکن هغه ټولې خبرې هغه د ريکارډي څه جوړه شي نو دې وجه نه ضايع کيږي نه نو که یو سړی په یو وخت کې وانه وري په بل وخت کې د استاد خبرې واوري لیکن په هغه وخت کې خدا سه نه وا خو چې مخامخ کم ناستو بس هم داغي په په اوریدو باندې ستاغه مکمل انحصارو او نن خو مثلا موږ سره د ریکارډینګ په شکل کې استاد محترم که د نن نه 15 کال مخکې یو درس کړی دی هغه ریکارډ شوی دی یو بنده د نن نه او دارنګ کده د درس سره مثلا نن نه لس کاله مخکې دی جوړ شوی دی او لس کاله مخکې د قرآن سره تعلق راغلی دی لیکن دا غ خپل قرآن سره د تعلق نه پنځل لس کاله مخکې زړې خبري اغم دی اوري دی شي شل کاله مخکې د شیخ القرآن منګه د 83 غ دوره غ اورو حالانکه دا غیم کم اس کم دا د 40 سالو شو بلکې لاړ 40 سال نه ډیر لیکن هغه خبره ریکارډ دي باب التجارت فی البحر په دریاب کې او په سمندر کې تجارت امام بخاری دلته دا باب راوړې دوه مقاصد د پاره یو دا چې په څنګه چې په وچه کې تجارت جایز دی د په لوند کې او په په سمندر کې هم تجارت جایز دی او دویم دا چې د یو روایت ضعف ته اشاره کړې ده دا په په ابو داود کې دا یو روایت راځي حدیث نمبر 2489 په کتاب الجهاد کې باب فی رکوب البحر فی الغزو نو په دې کې دا دا امام بخاری دا غ روایت داغي ضعف ته اشاره کوي دغه د عبد الله ابن عمر نه روایت ته چې د الله پیغمبر فرمایي، لا یرکب البحر چې د سمندر سفر به نه کوي خ الا حاج مگر حاجی به کوي یو سړی حج لذي او معتمر یا عمره کوونکې او غازن فی سبیل الله یا د الله په لار کې jihad کوونکې ولی به یو سړی سفر نه کوي فإن تحت البحر نارا زکه د سمندر د لاندې هغه اور دی وتحت النار بحرا او د اور د لاندې هغه بحر دی سمندر دی بحرا سمندر دی نو مقصد دا دی امام بخاری د دغه روایت ضعف ته اشاره کوي چې نه نه په بحر کې په سمندر کې تجارت کول دام جایز دي وقال مطر مطر ابن تهمان الوراق قران به لیکو او د قران په اغلیکل یعنی دا کتابت به کوو په دغه باندې به مشهورم شو الوراق لکه په خوا چې څنګه مثلا کاتبانو به قران لیکاو هغه به بیا خرڅول لا باس به نو متر الوراق وی لا باس به په په سمندر کې تجارت کول دا پدی کې هیڅ باک نشته دا جایز دی او ولی په کې باک نشته جایز دی ځکه چې قران یو شی په نعمتونو کې او په دلایلو کې ذکر کړي دي نو دا لکه داغه په جواز باندې دلالت کوي وما ذکره الله او هغه چې ذکر کړي دي الله فی القرآن په قران کې الا بحق او هغه چې ذکر کړي الله یعنی په دې سمندر کې خو اوبو لرا فيه په دې درياب کي چي دا کشتۍ دا چپې وخي او دا شلي روسته کوونکي او شلوونکي دي اوبو لرا فيه په دې درياب کي اوبه شلي او مخکي رواني د څه د پاره ولتبتغو من فضله او دې د پاره چې ولټوي تاسو د فضل د الله نه یې رزق حلال مواخر په اواز سره یو شی اوازم کول او دارنګ یو شی سری کول او مخ کې تلل نو دې ته مخر وای خ الفلک اس السفن په آیت کې د فلک نه مراد السفن کشتی دی یعنی جمع دا الواحد والجمع سواء او فلک واحد او جمع دا دوانه یو شان راځي فلک راځي خو کله مراد به زه ته به ګوري کله به یو کشته مراد یو کله به غني کشته مراد وي په دې ځای کې آیت کې غني کشته هغه ته مراد دي وقال مجاهد مجاهد تابعی هغه وی چې اصل کې دا دا وبچشلې نو دا چې کم هغه غټي کشته دي کم چې د تجارت د پاره استعمالي کې په سمندرونو کې نو د دینه مراد هغه دی ځکه دا شلول د چپو هغه کوي کوم چې وړي کشته دي لکه هغه بسي دا خو چې کله هغه غټ کروز رواني او دا غټي کشته رواني نو بنده ګوري نو هغه اوبه هغه شلي او دارنګ دا مخ کې رواني په تیزو سره تمخر السفن الريح شلي دا کشته دا غټي کشته الريح هوا لرا غټي کشتۍ دا هوا شلي نو بیا وایي ولا تمخر ولا تمخر الريح شيئا من السفن الا الفلك العظام او نشلي هوا لري یو شی من السفن د کشتونه مگر هغه غټي کشتۍ یعنی دا د د وړو کشتو ذکر نه دی په دې آیت کې بلکې د دینه مراد هغه غټي کشتۍ دي ځکه چې ولې تبتغو من فضلهم په دې باندې دلالت کوي او دا دا الفاظ په خپلم په دی باندې چې دا شلول کوي د د چپو او د اوبو نو دینه مراد غټي کشته دي لکه مثلا په روډ باندې کته خیالو کې کله چې دا واړو گاډي رواني موټر رواني نو د موټر د وجه نه دا د لارې غاړې ته چې کمی ونی دي نو په هغه ونو باندې دا غیغه د هوا دومره اثر نه ځکه وجه دا ده چې هغه گاړې وړو کې دی نو هغه په ونو باندې اکثره دومره اثر نه غورځيږي اوس خو چې غټ بسی یا ټرکی او هغه په تیزو باندې مزل کوي نو چونکی هغه هغه هوا شلی نو د دې وجنه هغه هوا د اسیټ ته چې کمی ونی دي نو هغه سم پاغي باندې د هوا غا اثر راځي او چې بنی اسرائیل کې هغه یو تن په دریاب کې هغه وته بل هغه قرض ورکړي او بیا چې دی راغې کشته تلې وا او د بیا په یو لرګي کې هغه پیسې هغه کې خودي او هغه ویل چې الله ته چونکه زمنګ ذمہوار وي الله دا پیسې هغه ته ورسه بل طرف ته هغه لرګي اوچت ک او کور ته وړ بس هغه ته هغه پیسې ورسې دي بل ورس چراغي وستاغه پیسې را رسیدلې دي وقال الليث ليث حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل نو پدی کې لکه پاغه بحر کې په سمندر کې د تجارت ذکر راغلی دی چې د ذکر الله پیغمبر ذکر کوي او تند بنی اسرائیلونه خرج فی البحر چې هغه وته په سمندر کې په دریاب کې فقضا حاجته او هغه خپل حاجت هغه پوره ک وساق الحديث او داغه حاجت پوره ک وساق الحديث او به دا پوره روایت حدثني عبد الله ابن د تجارت جواز دا د قران نم ثابت دی او د حدیث نم ثابت دی او کله چې دی او ویني تجارت او لهوا یا سمشغوله انفضوا الیها نور منډه کې هغه تا وقوله لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله نغافل کید ایمان والا نه تجارت او نه اخستل خرڅول د الله د کتاب نه وقال قتاده كان القوم يتجرون صحابه کرام او غیبه تجارت کو لیکن ودی کله چې بدی تر مخامخ شي یو حق د الله د حقوق نه نه بغافل کو دی لره تجارت او نه غستلو خرڅولو د الله د کتاب نه تر دې چې ادا کوو به حق الله ته او عبادت او به تجارت حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن ابي ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال اقبل اقبلت اقبلت عير قافله را لمدينه تا ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه او موږ د الله د پیغمبر سره د جمعې مونږ کوو نو فنفض الناس نو خلق خلق اور منډه کړه نو خلق لاړل انفض الناس نو لاړل خلق د الله د پیغمبر د خوانه الا 12 رجلا مگر دولس کسان په جمعات کې پاتې شو ځکه چې د قات صالح زمانہ وا او اثبات د کسب کوي او بل دا چې فضیلت د کسب هغه ذکر کوي او بل دا چې انسان کله کسب کوي او حلال غټي نو انفاق بم به کولی شي خرج بم بیا کولی شي تو غټه نو مال به ولګي حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها دا روایت مخکې په کتاب الزکات کې دا تیر شویم دی اذا انفقت المرأة عن طعام من طعام بيتها کله چې خرج کوي یو زنانا من طعام بيتها د خپل کور د خوراک نه اغا سره خرج کوي خو لیکن غیر مفسدتن دا شرط پکې دی په داسې حال کې چې داغي نیت د د ورانۍ نه په داسې حال کې چې داغي نیت د فساد نه یعنی مطلب دا د خاوند مال بربادولې مقصد نه نو کان لها اجرها نو وی بدیل اجر د دې بما انفقت پاغه مال باندې چې دی خرج کړي دی یعنی دی لوم الله اجر ورکي اگر چې غټلې خاوند دی خو لیکن کدای خرج کړي نو دی لبم الله اجر ور کوي ولزوجها بما کسب او خاوند لبه الله اجر ولي ور کوي او د پاره د خاوند د دی اجر دی بما کسب د وجه هغه نه چې هغه مال ګټلې دی وللخازن مثل ذالک او کم چې هغه خزانچی دی مطلب دا کم چې د دی هغه حفاظت کوي د داغه نوکر نو مثل ذلک هغه لم په شان د دې اجر دی یعنی الله سره د اجر کمی نشته لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا او نه به کمی بازی د دې اجر د بازو شیئا سره برابر بم اجر نه کمی خو لیکن په دې کې شرط دا دی غیر مفسده شرط پکې دا دی او په دې کې د خاوند غ اجازه ته که صراحتا نه وي اول خو د خاوند اجازه صراحتا پکار دی که صراحتا نه نو به دلالتا یا عرفا هغه پکار وي مثلا یو زنانه ولګي دا او د خاوند مخ کې هغه دغه ورک چاله د د کور نه یا د غنمو نه یا د جوارو نه یا د بل یو د خوراک شی نه یا چې انسان کم پخ کړي او ترکاری پخ کړي هغې نه ورکي او خاوند په هغې باندې غږ نه کوي نو دا دلالتن دی او یا عرف معاشره کې عرف داسې دی کورته غریبانان راځي مسکینان راځي کورته ودریږي ور ډبي نو عرف داسې دی په عامه معاشره کي چې خلک هغوی سره هغه مرسته کوي، امداد کوي او په هغې باندې څوک څه نه وایي. هغه چې کله یو سړی داسې و چې هغه نهایت بخیل و او یا دا چې زنانه چې ونو هغې هغه لاس هغه ډېر زیات کولاو دی فراخه دی او خاوند پای کې منع وکړه نو به په هغه صورت کې جایز نه ده. حدثني او بل پدی کې غیر مفسدتن کې دا معنا هم شامل ده چې په غلط ځای کې لکه مال باندې لګی دا نه چې زنانه به د خاون مال ته اور ورته کړي دي او کله یو کله پې یو چکر ودا کوي او کله پې لکه نور سیزونه او هغه بیکاره سیزونه او فضول سیزونه په غي باندې مال هغه لټاوي نو دغه به جایز نه حدثني يحيى ابن جعفر حدثني عبد الرزاق عن معمر د دې وجه نه په دې حدیث کې د امر لفظ راځي عن حمام قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المراه من كسب زوجها عن غیر امره کله چې خرج کوي او زنانا د ګټې د خپل خاوند نه عن غیر امره یعنی بغیر داغه د حکم نه داغه د حکم نه بغیر مقصد دا دی چې داغه پی لکه د سی اجازه نمشتا خو لیکن فلها نصف اجره نو اغیلا نیم اجر دا غی دی یعنی مطلب دا چې او چې د خاوند اجازه تم پینو به خو له پورا اجر دی فلها نصف اجره نو پس دې د پاره اغنیم اجر دا غینه دی او ان غیر امره کی لکه عام طور باندې چې هغه دلالتن به دغه اجازه وي به دغه کافی دی یا عرف کې معاشره کې داسې او رواجی نو خاوند له به د ګټې اجر وي او دې له به د هغه مال د خرچ کولو اجر وي. باب ان من احب البسط فی الرزق په دې باب کې امام بخاری هغه دا ذکر کوي چې د رزق د فراخوالي د پاره یوازې تجارت نه دی بلکې په اسلام کې په شریعت کې د دې د پاره نور اسباب هم شته چې پاغي باندې رزق هغه فراخ کیږي لکه یو دا غینه په دې حدیث کې هغه سله رحمی دا چې یو سړی خپل وی پالي چې تا سره خپل نه کوي او تو سره خپل ولی پالي دا د رزق د فراخوالي دا غي سبب دی باب من احب البست فی الرزق سوک چې خوخی کشادگی پر رزق کې فراخواله پر رزق کې نو هغه دي خپل ولي هغه وپالي او دارنګ د اسلام په دي نورو احکاماتو دي عملو کې یوازې تجارت نه دی حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني حدثنا حسان حدثنا يونس قال محمد هو الزهري محمد نه مراد محمد ابن شهاب الزهري دی امام زهري چوته وي عن انس ابن مالک رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د الله د پیغمبر نه اوریدلی دی من سره ان یبسط له فی رزقه څوک چې دا خوخی چې داغه د پاره فراخوالی وکړي شي داغه په رزق کې چې رزق یې فراخ شي خ او ينسأ له فی اثره او یا رستواله وکړي شي داغه د پاره فی اثره اثر اصل کې هغه نخو نخانو ته وي چې داغه په نخو نخانو کې او داغه په نشاناتو کې داغه د پاره رستواله وکړي شي فلیصل رحمه په کار دا د چې هغه دی خپلولي وپالي اودي پالي هغه خپلولي خپله رشته داري هغه دي وکي سله رحمي دي وکي ينسأ له في اثره آسانه معنا خدا دا چې رستواله وکړي شي داغه د پاره فی اثره داغه په عمر کې یعنی الله ول په عمر کې زیاتواله راولي نو په عمر کې خو زیاتواله نه راځي د دې جملې دوه معنی دي یو دا چې ينسأ له فی اثره چې رستواله وکړي چې داغه د پاره داغه په عمر کې معنا دا چې په عمر کې الله خیر او برکت واچي نو فلیصل رحمه نو یو دا ده چې په عمر کې به الله خیر او برکت واچي عمر خو به مغه عمر عمر وي خو لیکن دا عمر به د برکت نه الله به داسې کارونه والی چې هغه بنده په په ډیر عمر کې نشي کولای یو دا بل دا چې الله به د بیمارونو د تکلیفونو نه د مصیبتونو نه به بچو ساتي په عمر کې به خیر او برکتی او عمر به د بیمارو او د دغه مصیبتونو پریشانانو نه خالی وی نو چې به هغه عمر که لږم وی انسان په هغې باندې هغې نه ډیره استفاده کولی شي یو معنی دا ده او بل معنی دا ده اثر وی اصل کې د د خپو چې سړی په یو ځای باندې وګرځي او د خپو هغه نشانات هغه پری دي د خپو غ نشانات غ پری دي مطلب دا چې رستواله وکړي شي د لپاره فی اثره د د په هغه نشاناتو کې په نخو نخانو کې یعنی د مرګ نه پس کې یو سړی غواړي چې خلک د زما ذکر خیرو کی او خلک دی ما ډیر مودې پورې د ډیر زمانه پورې د ما یاد ساتي نو فلیصل رحمه یو سړی که په رزق کې فراخواله غواړي او دې دې دا وی چې را ډیره زمانہ پورې زما دا نوم دې برقرار وي او زما دا د نخې نخانی دا دې رستو پاتې شي په کار دا دې چې یو سړی دې سل رحمی وکي او دې دې رشتہ داری دا وپالي او دا واقعي خبره ده باب شراء النبي صلی الله علیه وسلم بالنسیئه په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي چې واځي صحابه کرام نه خود بذات خود د الله پیغمبر اغه اغستل خرڅول کړی دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د قرض سودام کړی دا او د نقدویم کړی دا خه اغستل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بایسیزونه بن نسیئه په قرض باندې حدثنا معلا ابن اسد حدثنا عبد الواحد په دې باب کې امام بخاری لکه دا ذکر کوي چې د الله پیغمبر اغم لکه تجارت کړي دي بازار ته تللی دي سوداګانی کړي دي حدثنا معلى ابن اسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم په سلم باندې به مستقل ابواب راشي سلم اصل کی دیته وی د سلم اطلاق په دې دوانو صورتونو باندې کیږي مثلا زتاله درلم دکان ته او تا ته زدایم یرا دا فلانه شی راکا مثلا دا د د چاولو دا توړه توړه راکا دا بورې راکا د چینو دا بورې راکا او پیسې بدلا ز لس ورځې بعد درکم یا میاش بعد به دل درکم یکم چې راشي پیسې بدل درکم تمال د چینو بورې راکی او اوس دا د چینو بورې سودا نقده وشوه لیکن پیسې هغه قرض پاتې شوي په دې باندې هم د سلم اطلاق کیږي لیکن د سلم دا صورت چې دی لکه اصل کې سلم دی ته وي چې زه تا ته وې ما چیرې تا سره د چینو بورې شته او ته وې چېره د چینو بورې خو را سره نشته یا د غنمو بورې خو را سره نشته ها دا پیسې والا اوس پدې کې پیسې لکاغه نغدي ورکړې شوې پیسې والا او چې غنم کله رالل نو مال بګوره دا فلانه فلانه قسم غنم دا راکې یا د فلان کی مل هغه چینی به ته مال راکې پیسې بالکل کیش ورکړي د سلو بورو او دارنګي چینی چې کله رااله دا به ته مال بیا راکی یا غنم چې کله را ورسېدل دا به ته مال د فلان کې غنم د فلان کې علاقې دومره دومره غنم دا به ته مال راکې سلم اصل کې دا دی چې پای کې پیسې نقدي وي او سودا چې دا نو هغه بیا رستو ملاویږي اصل کې سلم دا دی اوس مثلا ما تعالی نقدي ایک لاک روپۍ درکړي چې د دې به ته مالا پنځوس بوري چینی هغه به ته مالا راکې یا سل بوري چینی هغه به ته مالا راکې نو پیسې خو ما نقد درکړي خو آیا او زما په تا باندې هغه سه باورم نشتا چې رکی دې شي دا سړی مالا د چینو هغه بوري یا د غنمو هغه بوري هغه به مال رانه کی او زه تا ته دا وې ما چې تعالی ما دا لاک روپۍ درکړي ته داسې وکه دا تا سره چې کوم دا ایفون موبایل دی دا مال راکا اوس دا رهن دی دا اوس دا غنه په غاڼه کې یو شی نیول دی نو په دې ځکه دا سوال دی ذکرنا عند ابراهیم موږ د ابراهیم نخی سره ذکر وک الرهن فی السلم په سلم کې د غاڼي چې وسړې بل نقد پیسې ورکی او هغه تا غشې پاتې شي هغه شی به لبیا رستو ورکی غنم دی چینی دی هر یو شی دی خو آیا په دې کې په سلم کې غاڼه کې خودل دا جایز دی مثلا یعنی کم گاګ چې راغلی دی نو هغه دغه دکاندار نه غاڼه کی ساغستې شي نو هغه وی چې اوس دغه ابراهیم نخی هغه روایت کې فقالا نو ابراهیم نخی هغه ویلی چې حدثنا الاسود عن عائشه عن عائشه رضی الله عنها ان النبي صلی الله علیه وسلم اشترى طعاما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوراک واغست من يهودي الى اجل د یو يهودي نه تر دی نیټه پوری اوس پدې کې ګورا خوراک نبی علیہ السلام غسته کم چې عام تور باندې وسړې دکان ته لاړ شي او هغه ته وی چیرته مال سودا راکا اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام طعام د یو يهودي ناغسته تر دې نیټه پوری چې لس ورځې بعد شل ورځې بعد بدله پیسې درکم ورهنه درع من حدید او غاڼې کې خودي د داغه سره درعا من حدید غزغره د وسپنی خپل د وسپنی زغره غلګ به تورې غاڼه ور کړی دا نو چې څنګه یو ګاک د بل نه سودا غستې شي دکاندار د ځان سره غاڼه کې خودې شي نو دارنګي یو ګاک که هغه ولګيږي او هغه بل نغد پیسې ورکي نو هغه د دکاندار نم غاڼه کې خودې شي چې دا پیسې نغد والا ته به مال سودا خیر دی به ول شل ورځې بعد راکې چې کله هغه د مل نه راورسي یا د پټی نه راورسي ها البته لکه مال فلانې شي راکه به تورې غاڼه نو په دوه صورتونو کې دا جایز ده حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن انس د دې وجنه دغه چې کوم آیت ته یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمن فاكتبوه نو دغه آیت کله چې تاسو معاملې کوي په خپل منځ کې د قرضو الی اجل تر دیو نیټی پوری نو فکتبوه هغه ولیکی نو په دی کی دواړه قسمه معاملی هغه شامل دی دواړه قسمه معاملی کی چه پای کی که سودا نقده ده پیسی پکی رستو لیټ ملاویږي او که پیسی نقدی دی سودا رستو لیټ ملاویږي دواړه پکی شامل دی حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن انس ح وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا اسبات ابو اليسع البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم انس ابن مالک وی چې د راول د الله پیغمبر لا به خبز شعير چې هغه لګ بدبودارو بدبودار د سي لګ وړي چې کله لګ داسې دغه اونتی شي لګ تراوه غونتی شي دلته مراد ته هغه دي یعنی او دام خلق لکه په خوراک کې استعمالي لکه مثلا کله چې ته سوچه غوړي هغه وګوري نو دای کې لګ بازي لګ تراوشي به خبز شعير نو ډوړې د وربشو هغه لراوړله و اهالتن او چربي یا غوړی سنختن چې لګ باسی وا باسی و یعنی لګ وخت په تیر شوی او لګ هغه خوند هغه بدل شوی دی نو ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدینه نو د الله پیغمبر لکه هغه هغه راوړي دي او لکه دغه استعمال کړي دي ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم او دا الله پیغمبر غاڼه کې خود دا غاڼه کړي د درعن خپل ازغرا درع له خپل ازغرا غي غاڼه کې خودلې دا بل مدینه ته په مدینه کې عند يهودین یو يهودي سره ځکه يهودو به د تجارتونه کول لکه نن چې په دنیا کې ای په تجارت کې مخ کې دي واخذ منه شعيرا لاهله او اغستی او داغه نشعيرا لاهله وربشي د خپل کور والو د پاره د خپل بیبيانو د پاره ولقد سمعته يقول دا الله پیغمبر نماوري دلی دي چې فرمایل نبی له صلوات والسلام عام تور باندې خپل د د کور حال او د تکلیف حال دای د صحابه مخ کی اغه نه دی ظاهر کړي چره هم خو لیکن کله کله خپل نږدې ملګرو ته لکه انس ابن مالک خادم دی نږدې ملګرو ته او کله کله بل د تعلیم ورکولو د پاره که یو سړی هغه خپل حالت هغه ظاهر کی په بل باندې نو خیر دی لکه دا جایز ده او دا جواز لري لکه دلته ولقد سمعته یقول او ما د نبی له صلوات والسلام نه اوریدلی دی چې ای فرمایل ما امسا عند آل محمد چې دا کله چې يهودینا دغه اوربشي دا راواغستی نو وی ویلې چې ما امسا عند آل محمدن ما خام نک ماښام نه دی کړی عند آل محمد د محمد والو سره یعنی د محمد په کور والو کی ماښام نه دی کړی یعنی دانن ماښام د محمد په آل کی نو ماښام نه دی کړی صاع برن یو صاع یعنی یو صاع دا تقریبا درې نیم کیلو یا سلور کیلو وي یو صاع د غنمو یعنی درې نیم سلور کیلو غنم دا نن په کور کې لکه زما په دې کورونو کې په یو کور کې درې نیم سلور کیلو غنم دا ددی برابر غنم دا په یو کور کې نشته ولا صاع حب او نه غ یو صاع دانیشته د غنمو نه علاوه یا د جوارو یا د اوربشي د دې وجنا لکه ما دا کړی دي یعنی د دینه تا اندازه والا چې یو طرف ته د پیغمبر په ملګرو کې د عثمان غنی غونتی خلق دي خو لیکن د دې استغنا وګوره چې خپل د د اوسپنې هغه زغره هغې د هغه سره بطور یعنی رهن ایخی ده ګاڼې ایخی ده لیکن چاته سوال نه دی کړي او وان د عند وان عنده لتسع نسوا او بشک دغه وخت د نبی له صلوات والسلام سره نه بیبیانی دي خو لیکن چاته سوال نه کوي د الله په پیغمبر باندې د فراختیا وخم راغلی دی چې په میاشتو میاشتو باندې لکه بیبیانو لا اغیلا غ پیسې ورکي دا دای کورونه پای کې غلشت دی خوراک شته دی خو لکه داسې د غربت غ وختم راغلی دی خو لیکن چاته سوال نه دی کړي او پدې کې هم ګڼ حکمتونه دي دی یو دا چې د روستو د پاره نن د الله په پیغمبر باندې سمره سمره الزامات لګیږي چې د الله پیغمبر له الله د تبلیغ د پاره څنګه چې په سوره احزاب کې ذکر کړي چې په تا باندې څه تنگسیا نه د تبلیغ د پاره غړو ودونه داغي اجازه ورکړي او بل دا چې د الله د پیغمبر د ډیرو خلکو سره رشتہ داري هغه قائم شي مټي مضبوط شي دغه وجه وا خو لیکن نن خلک هغه لکم کم رنگ ورکی دشمنان د دین و یره پاغه باندې شهوات هغه غالبونه چې شهوات په غالبو نو چې کمی د ځواني هغه وخت نو هغه د یوې بیبي سره ولې وخت تیرو چې بیا کله چې بوډا شو د 350 کالو شو نو دغه نه بعد بیا لکه د دومره بیبيانی هغه وخت کې کړي دي چې د 50 نه اوخته دي نو بیا په هغه ځای کی جواب ورسره نه وي دارنګه د الله پیغمبر که هغه مال راجمع کول نن به خلکو ویلی بس څنګه چې د عامو بادشاهانو طریقه وي بس هغه هم دغسې ځان له اقتدار حاصله او په دې وجه د نبوت دعوی کړي ونن به خلکو هم دا ویلی خو لیکن نه الله پی دا د غربت دا وخت تیرو د دې د پاره دارنګ د سر نه د یتیمۍ هغه ژوند ځکه به به ویلی او په پلار نیکه کې لکه څوک پیغمبر نو دای وجه دا ډیر هغه زمانہ اسماعیل علی السلام چې هغه د زورګونه کال مخکې تیر شوی دی نو دا د دې د پاره سوال به خلک دا وی چې چونکه په پلار نیکه کی یا فلانه دا چونکه پیغمبرو نو به دم د نبوت داوا وکړه ځکه د روستو زمانه د پاره تر قیامت پورې الله د ټول امت د پاره پیغمبر ګرځاو نو چې پاغه باندې هیڅ قسمه الزام هغه پیرانه شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین